الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ويحذركم الله نفسه دا باب شي کنه دا کیسه یې ته ثابتوي چې نفس اطلاق په الله پاک باندې شي کنه شه نفس اطلاق په الله پاک باندې شي دا نه دا یاد کسه ويحذركم الله نفسه کنه او وقوله تعالی تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك ته پیژنې هغه شی چې مو په نفس شوی او نه پیژنې دا هغه شی خدا پاک چې تاسو په نفس شوی کنه يعني نفس اطلاق فدي آيات سا فخدای فقبن الغلنا وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول برکولی دی ما من احد اغیر من الله نشتا یو کس یا زیود غیرتی په خدای پاک نه کنه او من اجل ذالک حرم الفواحش دی دا چه غرب ته وجنه خو خدای پاک دا به حیا و دا بدرنګ چر حرام ګرځولې دي کنه نو به وي وما احد احب الیه المدح من الله ونشت یو کس یا چې زیوت خوند ور کوي دتا او صفات کړلو مدح کړل او خدای نه خدای ته د خپل ځون مدح چې سمره خوند ور کوي کنه او امر توسته خوند ور کوي کنه شان د خدای صفات چې څوک کو کنه د خدای ته ډېر خوند ورکوي کنه اچھا دا حدیث خو ظاهر چې کیم دی د پوز باب سره چې کیم دی کنه ترجمه تل باب خو نه نه څه به شي خو زنه هر کوي چې دا احد ولا نفس څه دی یو مطلب دا چې دا احد اطلاق په باندې صحیح کنه بیا د نفس اطلاق په باندې صحیح ما من احد اغیر من الله کنه نستا یو احد یا چې هغه حد یو غیرتی په خدای پاک نه کنه دا ورا چې دا یو خدای پاک څه ده کنه لکه سوره انعام په تفسیر شې چې کیم دا کنه دغه آیات ته کله دغه حدیث ته کله دی می په شدا ته کار سره سره چې ولا شیء احب الیه المدح من الله ولذلك مدح نفسه کنه په دغه حدیث شریف شدا ته کار سره وغره چې دا نه نشتا یو کس زیوت غیرتی په خدای پاک نه دی وجه نه فواحش حرام کړی دي او نشتا یو کس یا کنه چې مدح حضرت زیوت خوان ور کوي په خدای پاک نه وی دی وجره مدحا نفسه خدای پاک مدح کړی د نفس خپل کنا دره ابله طریقه سره د حدیث سره غلا ده پیسې د نفس اطلاق په الله پاک باندې غلا ده وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول برك لما خلق الله الخلق کتب فی کتابه سو وخت چې پیدا کړو الله پاک مخلوقا بیا ویل کل فی کتابه پیغه کاغذ پیغه مکتوب خپل شي کنه پیغه خپل مکتوب شي ودی کله وهو یكتب علی نفسه خدای چې کیمنا کنه لیکل کو په زور خپل باندې په زور متعلق یا لیکل کو کنه شدان علی نفسه دا یې نه په اطلاق کو باندې رولا دا حدیث اصلي په دې ټکی پر وروړه کنه وهو وضع عنده دا وضع یارو غلا دا که دا دوات سکین شی وهو وضع عنده و دا مکتوب سدا دا موضوع دا پنزگی دی خدای پاک پا عرش بنده کانا شا پا عرش بنده خدای پاک سنگایی ششو دا دا مکتوب دی دا کانا یا وهو وضع وضع عنده وهو وضع عنده وضع فعلون وزن دا کانا دا خدای پاک دین کده دی مکتوب دی زون سنگا دا مکتوب یه ده زون سنگه یه شده یا ده مزید که ده وهو وضع عنده دا خدای پکتنا یه شده ده مکتوب عنده ده زون سنگه فعرل بنده آ مکتوب دالا چه ان رحمتی تغلب غضبی رحمت ته مو چدا کنه دا غلب ګرځي پیغه غضب دې مو باندې کنه ویلې کنه دایره مکتوب یې دا شی له حدیث په دغه فصل کې بیره وروړه کنه وابي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا علامة قال سمعت ابو صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله حديث قدسي ده الله پاک لوی فرمای انا عند ظن عبدي بي زیا پر دکی ده گمون ده بنده ده مو پمو بنده با امو بنده چه پمو بنده سکسم گمون کو کنا زه د دګمون څنګه یا معنی د دګمون غو د معاملې ور سره کې کنه وانا معه زوی د بندا سره اذا ذکرنی سوات چې دا یو دوی مولا فین ذکرنی فی نفسه کجر یو دوی د مولا په ذراح پر ش ذکرته فی نفسی دا نه په دې پر د حدیث وروړه دا کنه ځان یو د ود لاره چې کیند پر رحمت او په سبب سره په نفس خپل شمه نه پټه وای ذکرنی فی ملائنه کجر د ذکر کوي مولا په جماعت شه په قدمه باندې چې دای مو تر دریمی په پښې په قدمه باندې دریمی اتیته هر ولا تنسو ور دریمه د تا په منډه کنه مو رحمت په منډه باندې ور دریمی دایم باب قوله تعالی کل شین حالک الا وجهه د وجه اطلاق په خدای پاک باندې راو دا کنه وجه نه ذات مراد ده هغه اندام نه ده زنه مراد ده کیم اندام نه کنه خدای وجه اطلاق په الله پاک باندې دا راو ده فقال بیا چې کیم ده کنه الله په کفر میل چې او من تحت ارجلکم قل هو القادر على ان يبث عليكم عذابا من تحت ارجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك قال يا الله فكفر ملت ويلبسكم شيعنا او په دې احوال کې به راځي چې ګان ورت کو تاسو لاره په ګروپې شي کنه په ټلې شي فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکوبنه چې هاذا ايسر دا سونه عذاب درشي بده مخشد وینا دغه د مخ دې سره خو بیا ور بنیاد او وزي د امت او دا اختلاف چې وی کنه ساده ګروپه دې سره کا جګړه بیا خو بنیاد خو نه وزي کنه باب قوله تعالی ولتصنع على عيني کنه د عین اطلاق یا چې کیمدا کنه په مونږ راو دا کنه اگر کا د عین نه دا به څه ذات یا وخصه شي و نگرانی یا نه وخصه شي خو د عین اطلاق بهر حرف باندې راو دا ولتصنع على عینی او دې لپاره چې تربیت او پرورش ته توکل شي علی عین په غنګرانی دې مو کنه مو په نګرانی باندې کنه چې پرورش ته چې کیم نه کنه وکړ شي یا کنه او علی عینی ولتصنع علی عین یدا والا دې چې جوړه کړل چې د کشته انو هل سلام د خدای سره عزیزی کچر دې ولتصنع علی عینی استمشي اختك دا خو موسی علیہ السلام برای شي کنه دا وروړي ولا تصنع على عيني چې تو چې کیمنا کنه تربیت وکړي على عيني په هغه نگرانی دی وو کنه وو په نگرانی باندې کنه او یو دی د نوح علیہ السلام په ورشه دی می ادي جوړول د نه مراد دی کنه شاه چې دا کشته چې کیمنا کنه مو په نگرانی شي جوړوا کنه ادي بیا جوړول د نه مراد دی وابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الدجال وشب ذكر رسول برك فقال رسول برك ان الله لا يخفى عليكم خدای پاک نه دا پټ پتو سے بنده خدای پاک جواب ته خدای صفاتین هر شی جواب ان الله لا یودی لریکم ان الله ليس باعور خدای پاک نه دا دیډان دسترګه ولا دینه دا دی منه خدای سترګ ړندا نه دو دا دی لکه د عین اطلاق منه اوس اور نه خدای سترګ مراد دو کنه خړندا سترګ واشار بيده الى عيني واشراو رسول برک په لوس تر دې کې سترګ خپل ته خدای پاک نه دا به اعورا کنه دې ړندې سترګ ورم وین المسیح الدجال مسیح الدجال میں سرنگ خدای شی کنا آوے سرنگ اللہ کی کڑے رہ دعوے کو آدھے خدای آدھے خدای نہ اللہ ذکر مسیح الدجال کے دا آورو عین الیمنا دیڑاندے شای سترگی واللہ کنا کان عینه بیا که سترگه ده عنبتون تافیاتون اغا ده انگیر دونا دو تافیاتون پسر چگا ده سترگه پا ده مغمد پس یشی دو کنا شا وابي قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي نزل بالأخلاق كسيو نبي إلا أنزل قومه او دا هر پیغمبر به خپل امت د دجال نه اول ډارولو چې کله دی ته پاته نه و چې دجال وی کله چې خالی یار دل کړی چې دجال وی چې ونه نه پاته نه و چې رسول مرکا ول خو پاته نه و کنه چې کله وی چې دجال خو ورسته پاته ته ولاګه دا چې دا په قرب قیامت سره دی باب قول الله هو الله الخالق البارئ المصور الخالق خدای پاک خالق تا البارئ بارئ یا خالق ته ویل شي هو کنه بارع یا چې کیم ده کنه خلق ته ویل شي خو هغه خلق چې دای پوک پیجاو ده د تفاوت نه کنه شا ای تفاوت نه چې کیم ده کنه او د تنفر نه دای چې کیم ده کنه پوک پیجاو ده دا به خلق نه ورګي چې دا چې پیغه شه تنفر وی کنه شا لکه مثلا تنفر دا معنا چې لکه سترګې او پیزه او خله نه سره لګي کنه شا یا لوس او ګوته دا نه سره لګي کنه او کفرای وجود یې نه سره لګي اذا نه مشتو دا وجود څه ده کنه دې اند مشه تنفر نشته بالکل مناسب دي کنه مطلب دا ده چې دې دا وجود سره چې سمره کفرای لګي هغه قسم کفرای خدای رو کړه دا که وجود مې دا غاوا او دا دمره کفرای مې واسه ته سوچ کا کنه شا دا به تنفر و پښه دا نه لګي یا مې دا غاوا خو دا دا نه سترګې مې وا کنه دې غوي ونه سترګې کنه بیا دا تنفر و پښه دا مره پیدا مې واده دی او دا مره پیدا مې وا دا تنفر و پشه کنشا خو خدای پاکا ده تنفر نا بریده خلقی کرده خو دست خلقی کرده چه تنفر نا بریده بلکل پوک پی جاو ده کنم اول مصور صورته ور کوین کرده وابي قال حدثني اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وائل قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان حيان عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في غزوه بني المصطلق انهم اصحاب سبایا د صحابه کرام ور ورسېدل کایونه تا کنه او وینځه ونی ولې کنه شا فارادو بیا ردا وکړه دغه مسلمانه ایستم ته وبهنه چې فائدہ وهلي په وینځه سره ولا يحمل حمل کنه شي چې می جماور سره وږي خو حمل نشي دایره دایوا بیا دا هو اسه نشي چې جماور سره کې خامخا ولا کېږي خو خو بیا چې کوم نه مطلب دا چې جماعت سره کې خو ده عزل ته وکه بیا لکه دا امکان شته چې نشي حامله کنه مطلب دا دی چې مش پیدا به هره جما ور سره وکي او عزل وینا کی چې حامله نشي بیا دا عزل چې راوي کنه وی راو دې په برېشه ته رسول مبارک نه پښتنه وکړه فسالو النبي صلی الله علیه وسلم عن العزل دې پښتنه وکړه رسول مبارک نه عزل متعلق فقال رسول مبارک ته فرمایل ما علیکم الله تفعلوا نشته ضرر په توسه باندې الله تفعلوا په دې نکړل دې عزل شه که عزل نو کیا ایسا ضرر آنستا جه کیم دا کنا ما کئی کنا او زنوی چه دا لا زید دا ما علیکم نستا ضرر بتو سے بنده انتا فارو چه اوکی تو سے دا عزل ککی سکرائی سے ایسا ضرر آنستا در بنده کنا ایوین دن اکرائی سے خدا یون لرئی فین اللہ قد کتبا اللہ پاک دالی کل کل دی اول سرنا من دی اغی چه ہوا خالقون چه دا خدای پاکی پیدو کوین کدا تر قیامت اولی دی پلی چه سمرا پیدو کوی دا اے دے کلی کلی دی خدای پاک چی دائن دائے پیدو کیری گا تو فضل کی کا نئے کی کا نا دائنے پا دیشے خالق انتا کرول وقال مجاهد عن قضاء تسأل ابو سعيد رضي الله تعالى عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفس مخلوقة الا الله خالقها نزد آغا نفس چه دیگه ده خلق پای خلاص شویه بی کنه مگر خدای پاک خلق دیگه ده دائنه خلق سی بس خدای پاک ده ثبت شو باب قول الله تعالی لما خلقت بيدي کنا اچھا جی اغا ابلیس تا چه ویلی دی کنا چه ویلی دی سیدانو وکلا لما خلقت بيدي اغا شیطا چه مو پیدو کرده دا پلو سیاخ پلی سر کنا چه آدم علیه السلام دا کنا پدیش دی خلق صفتا ورسا بیتا و دا بید یا جه کم دا کنا ورسا بیتا وابي قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال یجمع المؤمنون یوم القیامت کذالک جمع کول شو مؤمنون د قیامت پر ورځ باندې کذالک داس لکه دایره دانه کې د میشتو سره جمعي دا سه مؤمنون یرا سره جمع کیږي کنه سره قیامت پر ورځ باندې فیقولون بیا د محشر په میدان شو خو ډیر قرات شي دی کنه بیا وی سره جمع وشي او سره وی چې لوي استشفان اله ربنا کنا کاش کې چې میرا سفرش دل بیلا و دې چاره په طرف درا بخپل کنا چې می سفرش کړو په طرف درا بخپل چا چې دې قیامت په تکلیف نه خلاص کړو دې سب کې تو شو وکنا حتی یریحنا حتی یریحنا من مکاننا هذا حتی که چه پارم کری و خدای پاک راحت رو کرا و خدای پاک میشتا ده ده زید میز ده غنا دا موقف سده ده محشر چه دینا خدای پارم کری و ويذكر لهم خطيئته ذکر کو دیتا خطیئه خپلا التي خطيئه صاحب چې آدم علیہ السلام نه رسیدلو چې هغه ولا خړلې و ولكن تو نوح لكن دا آدم علیہ السلام ته چې ورشي ته نوح علیہ دوست نوح علیہ السلام ته فإنه اول رسول الله دا ولنای هغه رسول خدای بندا بعثه الله جل جلاله دلار خدای پاک الى اهل الارض په طرف دی اهل ارض دی کوهر او شرک په حالات سے یعنی آدم علیہ السلام دا خدای رسول دی ادریس علیہ السلام دی او بلا دا کسا وا چه کم دا کنا چه بل فعلهو کبیرهم هادا کنا او بلا دا کسا وا چه آغا ایو ظلم تو کنا چه سرا بی بی دا چه کم دا کنا اراده وکړه دی بده بیا د سوی ته چې انه اختی دا د مخیر دو کنه دا ظاهر لکه مثلا خیر خو نه و دی او خو دوی ته چې دا مو خیر دو و دا مطلب چې دا مو اسلامی خیر دو کنه دینی خیر مې دو دردا حق یې منشوی دی ولیکن ته موسی ویل چې هغه موسی د عبد چې د خدای بنده ده عطاه الله توراتا خدای ورکړو د تورات او کلمه تکلیم او روبرو خبره کړې و د سره خبره فیاتون موسی ويقول لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي اصابه اغه خطیا چې دای ورسېدل او چا کې تی مړ کړو کنه فوکذه کنه ولكن اتو عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه اتو ورشي علیه و اجزا پر وکړ شي موتا په د باندې کنه فیضن رأیت ربی اچنک بیا دا دا د استداه الله د چې دا څه پرست خو وکړ سوچ کېم دا څه پرست خو وکړ چې خدا په کې سب ته تو وکړ غنا دغه مخلوقات سره کنه یو سب ته تو بوشي یسوب کې دوی چې وشي په اصلاح وشي سې کو جنات ته لوشي سې کو دوزخ ته لوشي مؤمنین غزنه داسې چې ګناه په وجه سره وې دوزخ ته لوشي کنه ثم اكو دنا ورته د سفرشتو کده او ما تخفل له پر کنا چې جهنم تلور شوی یا خدای په کوم سفرش کبیر کو ورته وی چې جهنم نه در سره او بسو مت یوند دا غیاب سفرشتو سوچ کوي کنا سیمرا او بس حد خدای ته مقرر کو کنا فیو حد لی حدا بیا مقرر کو چې مو پر یو حد یا زر یا لاک یا کرور یا عرب یا کرب یا پدم کنا دمر در سره او بسو کنا دیگر نه من هغه چې قال لا اله الا الله وکانه فی قلبه یو په زړه سره من الخير د ایمان نه ما یزنو شعیره هغه چې برابرې دي د یربشه سره یربشه دانه غون ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزنو برة ده غنم بدون سرا ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزنو ذرة آغا چه برو بريدي ده يوه ذره سرا دا واستل شي چا په دې شي به چې د زره غونې ایمانانه خو به خو کافر شو کنه ویل پر خلود قران شریف ان شاء الله اوی همیشه په جهنم شي وابي قال حدثنا ابو اليمن قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو زراد بن العارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله مل ادين يد اطلاق پر الله پاک باندې رو لوت خدای پاک مل اډاک دیکھتا بالکل کنا لا یغیظها نفقه پدا خبر تو سمو ترو کی ما انفق مسخلق السماء ولا سمر خرچا کړی یو خدای پاک دې می ایک واخ نه چې پیدو کړه د اسمانو مزکا سمر خرچا خدای کړی وی دې به د غنم دې جوور دې يربش دې وریزه دې چړې دې دالې دې سبزی دې میوه دې غلې کانا سمر خرچا خدای کړی وی دې پیزه دې غزه دې سترګې دې اډی کې دې غشه دې پله دې راګې سمر خرچا وی شوی وی کانا اچھا جی فإنه دا دمر خرچایا لم یغز ما فی یده نه دا کم کړه هغه شای چې په لوس کې خدای شکی ما خدای دو وقا وقال ویلی چې عرش علی الماء عرش د خدای پاک د په یبه باندې د په یبه باندې نه راو چې دا سره سره لګیدل دا په یبه دا معنا چې مطلب چې کیږي به په عرش تا بل مخلوق نو بل مان څه کنه شاواله وال بل مخلوق نو کنه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض الأرض يوم القيامة خدای پاک په قرار وخلی ارکابو دې کو دم ذکر قیامت پورې باندې ویت په سماوات او روغن غړي د اسمن به یمینی په شوی لو صاحب په لاندې لو سر ثابت ثم يقول انا الملك وقال عمر بن حمزه سمعت سالما سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حتى بدت نواجذ حتى كي جواز وغشين رسول الله ثم قرأ وما قدر الله حق قدره كان قدر نو کلو دی د خدای په حق سره قدر د خدای په کنه سره کې د لایق نه قدر سمره لوی ذات ته د امر لوی ذات دی چې کیم نه کنه قدر نه کو کلا زمن ورته وی ته یو زیر ابن الله یو دی دا یهود کنه لا شخص اغیر من الله نشتا یو شخص یا زیاد غیرتی پا شخص دی خدای پاک دا دی شخص اطلاع کرا ودا پا بنده کنا وفي قال حدثنا مصطفى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان قال حدثنا عبد المالك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال قال سعد بن عباد رضي الله تعالى عنه سعد بن عباد سے بھی اور رسول دا دے خزرج پانسار شخزرج کے ویلا سوائے دے مشروع کنا تابعین چې مو ولیدل یو سړی سره د شوی خپل له ضرب ته به سیف غیر مصفحن غیر مصفحن کنه او غیر مصفحن او یا مصفحن کنه د باب تفصیل لارو غلا د باب افعال لارو غلا دا کنه شان په حال کې دلته تیر شي چې نه په پلانه کنه په ویره کنه دا په حال کې دلې نه مشه غیر مستحن جنو ده په پلنې پوایم کا کنه چې په پلنې باندې پوایم بلکې به تر طرف یې پوایم کنه چې شته سره یو سره یې وینا یا زه ماره په دې شي شهیدونو تر ویل نه پرې دوایا په تیرا باندې خوج په دې تر طرف کنه خبر هذا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله كفر كي تعجبنا من غيرة السعدين تو جو تعجب كي غيرة السعدين كي خبر غيرة السعدين هو والله مولا په خدای قسم لا انا اغیر من هو زیوت غلط یې پدلا والله اغیر مني خدای په دې زیوت غلط دې په مرا خو دې خدای دا حکم نه چلا سلوه شهیدون پر ولای کنه من اجل ذا من اجل غیرت الله یواجه دې غیرت خدای په کړه حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن کرا حرام ګرځولې خدای په حیا چاره هغه چې ظاهر دې دې په وحش نه واجب پټه ولا احد احب الیه العذر ونشته یو کسی چې زیوت محبوب دتا عذر حق مول او دلیل په باندې کوي مول من الله ته خدای پاک نه کنا ومن اجل ذلك ویل دی وجره باثر منذرین والمبشرین خدای پاک لغلی دی ته عمرون دروین کې وزری ور کوین کې اول الله یکون علی الله یکون للناس علی الله حجتنا چری په حجت پوتنش خدای پاک دا د حجت ور ختمول دی خوان ور کوي کنه چې د خلق حجت ختم کې عذر یې ختم کې کنه شا نو ویری ولا احد احب الیه المدحد من الله ورته یو کس چې جو خوان ور کوي نو تمام حادثون خدای نه ومن اجل ذلك وعدا وعد الله الجنه دې وجه خدای پاک وعده دې جنت کړی چې خلق دې محبت او کوم صفات او کو کنه شا وقال عبيد الله ابن عمر عن عبد المالك لا شخص اغير من الله نشتا يو شخص يزيد غلطي بخدای پاک باب قل اي شيء اكبر شهاده ده شي اطلاق په خدای پاک باندې راولا کنه ده شي اطلاق په خدای پاک باندې راولا کیم یو شای اکبر ده په اعتبار ده شهادت سره په خدای نه کنه ایره خدای پاک یو شای ده خو ده ده شینا نرا شینا په اعتبار ده شهادت سره اکبر نشتا لکه خدای پاک شهادت او گواهی چې سمرا لویا دو دا امر بل چې گواهی او شهیدی دا امر لویا نه دو کنه خدای پاک په اعتبار د شهادت سره ډیر لوی ده خدای چې شهادت تر پراو کو دا شهادت ته کفی ده وکفا بالله شهیدا کنه قل ایو شن اکبر شهاده قل الله فسم الله نفسه شیئا دیننا مولا د خدای پاک زونه خپل شای وسم النبی صلی الله علیه وسلم القرآن شیئا ورسول برا قرآن شریف شاینا مولا دا وهو صفت من صفات الله ودا قرآن شریف یو صفت دا دی صفات دا خدای بکنا دا مانا چه خدای ذات یا شینا مول راولی و دا خدای صفت یا شینا مول جدی دا راولی چه پا صفت بنده صفت تا شای وی وقال كل شيء هالك الا وجهه هر شای حلو کریم کدا هر شای وسوا دے ذات تے خدای پاک دا یو شای خدا خدا نه حلو کریم کدا قال دوتا چه نعم اولی نا صورتون کذا و صورتون کذا شراب اولی تکرال سوارن پا طرف دیگه که صورت سماها چه دی سریع نو مخصو دیگه که صورت رسول مرک باب قوله وکان عرشه علی الماء وکان عرشه علی الماء و عرش تا خدای پاک پا یبه بنده او پا یبه بنده دا مطلب نا چه یبه سر لگه دلا و کانشا دا مانا چه دی یبه و دی عرش پر منسه حیل نو کانشا وهو رب العرش العظیم دا یعنی دا عرش دا کنه دا خدای عرش یاستا و دا عرش مخلوقا دا مربوب دا الله پاکی رب دا دا مربوب دا مربوب کیوی او مخلوق بی کنه شا وهو رب العرش العظیم وقال ابو العالیه استوى الى السماء سمنا ارتفع فسواهن سمنا دو خلقهن وقال مجاهد استوى على العرش سمنا دو على على العرش وخطف عرش بنده کنه وقال ابن عباس المجيد رب العرش المجيد مجيد سمانا دو الكريم سانا لوي عمدا قيمتي الودود دا سه طبعا دا ټکا ذکر کړل دا ودود څه دی ورته الحبيب محبوب ته ورشي کنه ودود څه معنا دوست کنه یا دوستي کوین کا کنه سه محبت کوین کا الحبيب يقال ورشي حميد مجيد دا حميد او دا مجيد دا مجيد دا فعيل وزن دا ده ماجد نا مجیدون فعیل الوزن ده میم ده اصل غا کلمه نا ده کنا او ده ده ماجدون نا ده کانه فعیل نا مجیدون تکسد ده لکا فعیل ده ماجد نا و ده حمید پا ملا ده محمود سر ده او محمود و حمید یو مانا ده من حمده ده حمدان رو خست سر ده ده کنا وبه قال حدثنا دا چونکه د عرش صفتی نه دی کنه دی وجنه دا ټکی دی ته ذکر نه غوړي دا سره کنه د یو غوړي شا فلا حلا ناسن من اهل یمن داخل شو رسول مبارک من سا اهل اهل یمن نه کنه فقال رسول مبارک دا فرمایي چې اقبل البشر یا اهل الیمن ان لم يقبل حسوات جن کول کبیره د ذری لره بنو تمین تو سے کبیر کی قال نیو تاول قد قبلنا بتحقیق سره مش کبیر کړه د ذرا جنا کبیر غلی تو ته د نیو پر انا دا ویډی چې په دا کټه کړی غرما سه دا غږ کیم دا کنه سګه سوي کنه دا د تړې دې چې کیم دا کنه چې ته یې کایې بدی کنه دا سګه دا د پکې دې دا د کو چې کیم دا کنه دا ټول وطن کون دی کو کنه و دا سګه اسنه دې چې ته یې کایې به سمندر دا دریوب دا کنه واره سګه وی کنه شاید ته خرابې یعنی مطلب دا چې صحرا پر منځ خیاله و ایزه مې پاک طرف وکنه سم فإذا السراب ينقطع دونها چرک سراب ته او قطع کیږي دونها په مخشد د غیش نه یې نه مخشد سراب قطع کوي ولې ویش ته رسید امر وریا لوړا وکنه و ایم الله مو د بخاری له وړي ویلا ودت او مو ته دا محبوبه و انها کذ ذهبت چې د عیسی مې لوړا و ولم اقم ز چک شو نه د رسول برکت مجلس نه کرا خدای نه چک شو رسول برکت مجلس نه پوتش الفیض او القبض دا یو خدای روی شک ده یا تنویه به پرانده ده شک به پرانده و بل لوز ده شه الفیض دا غجه کم ده کنا دیر ولا ده مولا ورات ولا ده مولا ورکول ده ده مولی والقبض یا قبض کول کمول ده ده مولی کنا و بل لوز شده ده کنا پیش تلا ده رسکی را کمایو دیو تاویه جه کم ده کنا فیضا و قبض ده سویا و زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ دا د زید په نکاح شوه کنه او سره رټ وی چې کیم ده کنه د شکوا او ګیلاوې نکله و اراده یې ته کړیو چې تعلق ورک کنه تعلق چې ورک فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بي لك يا رسول الله مرك ویلی او وتا چې او زیدا اتق الله د خدای نه ویریدا شذ ته چې تعلق ورنه کې و امسك عليك زوجك تام کا بزرم ده شذا خپل کنه تعلق مرکو دایره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک ویلی دی لو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتما شیئا کچره وا رسول مبارک پټوین کړه سشید واهیا نه نه جوتا ولا لکتب هذه الايه بيدا آیت پټ کړه وا کنه صاحب دا آیت څه ده کنه دا آیت پټ کړه وا چې تو تخفی فی نفسک ما الله مبدیه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه غنا نه نه دا یا کچره مثلا مو پټ ولا کرا واهی به مې دا یا پټ کرا وکنا ځکه چې خدا په مو متعلق ته چې ته پټ پټ پزر سره یو خبره وي او جواب ته دې کیم نه کنه بلا خبره جواب دا وته کې چې خدای نه ویره دا تروک چې ورنه کې تام کده سره شدا کنه و بیره کنه او خدای جواب ته دې کې څه کنه قال ویلی دی دغه راوی راوی سکتا صحابی اچھا جی ویلی دی دغه کلا حضرت انس صاحب انس صاحب ویلی دی چی بیا فلما قضا زید منها وطلا زوجناکا حکنا بیا دیر اورسی چی کم دا زید تلوک ورکلو خدای پاک ور پا نکاح کرلا چاہتا رسول مبارک صاحب ور پا نکاح کرلا زینب بنت جحش کنا زید تلوک ورکلو خدای پاک په نکاح خدای پاک ور په نکاح له رسول مبارک او په دې باندې د جاهلیت کی رسم یې ختمولو جاهلیت رسم داو کنه چې متبناوي کې ته تو کنه او مبوله بیٹا سری کنه چې په خپل باندې وتاوي چې ځای مې کنه متبنا لا سبیل حاصل دې ځای نه وي خو په خپل نه باندې الله چې ځای نه ده کنه بیا دا متبنا جاهلیت په واسه دې دې سزا دې دې چې کیندا کنه پلور نشو په نکاح کوي چې د سیک په پلور بل شو کنه وی چه دا خود دی سزای پا نکاح کرا کنا و دی رای نصب پل حال سر خود زیای نو کنا ایده شریعت پل حال سر پا نکاح کول روی کنا ایوی رو دداج دی جاہلیت رسم اللہ پاک پر رسول مبارک بنده عملی طور بنده اعلان کرلو کنا چه دی متبنا سزای تا پا نکاح کرا کنا شا نو بیره چلو کی ور پریده اللہ پاک چه کم نکنا ور پا نکاح کرلا کنا رسول مبارک دا وقال ویلی دی انس صاحب چه وقالت واضح زینب بی بی تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم دې فخر وکړو په غیره بیبیونه د رسول مبارک باندې تقول دې ویلا يزوجكن اهاليكن ورپر کاه کړی دې تو سه لره اهل دې تو سه وزوجن الله ورپر کاه کړی دې ولره خدای پکره زوجناکها خدای پکره دې من فوق سبع سماوات پوسه دې او اسمانه نه یره په عرض باندې زبر پنه کاه کړی خدای پکره نو بیره زینب بنت جهش ته وکړه چې کله رسول الله برک په نکاح کړل کنه بیا مړې کړی او ولیما کړی او ډېر غټه ولیما کړی او بیا زنا یا انصار خلق واغه نو سپی دغه کی کنه نه پلل کنه شاب نو سپی خپل مجلس نه راګوري رسول الله برک او ته چې کیند کنه چې وکند لوړ وشي کنه نه راوي جوړه کرا وراو بیا ورته شو دی نو سپی کنه شاب بیا غره ورسې چې لوړو بیا جرو پس کړو دا سه ور بعد بیا لوړ وی کنه شاب وکانت تفخر وادو چه فخر وکلو فنیرا بیبیون ده رسولم براکون ده وکانت تقولو وادو چه ویلو ان الله انکحنی فی السماء خدای پاک ویلو فنکح کریه دو مولا را رسول مبارک تفوس پس منیشه منی پارش منی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال احبنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لما قضى الخلق سواء ده خدای پاک چې فیصله وکړه د مخلوق کتب عنده فوق عرشه رنده یا عرش ذکر وغلو ان رحمتي سبقت غضبي وابي قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي انا هلال انا عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله کین سری چی ایمان پا اللہ پر رسول اللہ اللہ پاک بندی و اقامت پر منزو کو رجاد رمضان نسی فإن حقا اللہ حق خدای بندی دادا ان یدخله الجنتا چیز وردخل کو دلارا جنتا حاجر فی سبیل اللہ او حبس بی ارده که هجرت چې کړی د خدای په لار چې وکنه یې سوري په مزګه خپل شي کنه نه وی کړه الله بیا غم زګه ولې د فیها چې دای دې زدل د پکې ممزګه قال یا رسول الله سلام افلا ننبئ للناس افلا ننبئ الناس بذلك یا خبر نکیر بیس خلق ته په دې کتاب باندې چې خدای پاک باندې دا حق شته چې خدای پاک د سړی جنت ته داخل کو چې ایمان یې وی کنه قال رسول مرکو فرمیل چې نه پرې دې عملینه د کو جنت ته خبر د خیر دې په جنت درجه دي اگر جی په دنه کې عمل سره ملاوي دي نه کومه لري او کو خلک رغ د زری ما ور کوي یا ها قال رسول الله برکوبر چې ان فی الجنه 100 درجه در په جنت سل درجه دي اعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والارض فاذا سالتم الله سوات چې رسول کې د خدای فکر فسالوه الفردوس بیا غوړې دینه ادنه جنت الفردوس فانه بیا دی خدای پاک دی طرف انا سویدہ خدای پاک نتا سویدہ ولا گوی وکارنا قد قیل لها گویا که اول کیه دی غور مستر گتا چه ارجعی من حیث جئت وفاق شاکین دینا چه رو غلی وی تمانی مشک تا بیا لوڑا شکنا او یو اورل دی دا سر دیوی چه دا دی واپس کول حکم میں نوی وی تا کنا چه مشک تا لوڑا شا بلکه وی تا جی پا سٹ لوڑا شا بیا دی بار طرف مغرب طرف نفسه گشی کنا اچھا جی وابي قال حدثنا موسى عن ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق ان سيد بن ثابت حدثه ها وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق ان سيد بن ثابت حدثه قال ارسل الي ابو بكر رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت يي چه موتا اطلاع ولا الله بكر صديق صاحب چه روشا قرآن شريف چه ولي که کنا ادو هر دور صاحب خودی را غاصرا پکڑی وخوی ورس کیا دوی سره اتفاق سره پر وګړو چې شاد او قرآن شریف ته جامع شي کنه کې طبي شکل لور کړی شي بیا ځای ته خبر ور ولګل چې ته کتب دی وحی د رسول مبارک واښه سبا قرآن شریف ته ور پسې شه جامع کړه کنه کې طبي شکل ور وتتبعت القرآن زید ابن ثابت یې چې زور پسې شو قرآن شریف پسې جمع کوم مې کنه دی وس دینا دی بر دینا حتی وجدت آخر سورة التوبة حتی که جمیندلو آخر دی سورة توبه فزنا فی دی شک تو بشه ما ابی حزیمه او حزیمه ابید نشتا ور سره شک تو بزنا روا دیگه خو بدیش شک نرو وبی قال حدثنا معل بن عاصم قال حدثنا وعیب عن سعید عن قطعت عن بلعالی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب فواقد غام شوي ويل رسول الله دادا هو ترى ولا لا اله الا الله العليم الحليم لا اله الا هو رب العرش العظيم بده پر دادا ور وړلا لا اله الا هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم وابي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامه خلق به هوش کول چې قیامت پر ورځ باندې ټول خلق به هوش وي زو به هوش وي فبیا جزا اوالا ور زر به دورش به جزر به دورش فاذن انا بموسى اجرت زملکی سے موسی علیہ السلام سره یعنی ور وحیه دی ملائکه او جبرائیل علیہ السلام په طرف د دغه خدای پاکا عروج رولو عروج نه معراج رولو کنا او معراج چیرته د عرش بیان رولو کنا عرش ته ور وحیه دی کنا وقوله تعالی الیه یصعد الکلم الطیب دې خدای پاک ته ورچګی دی اپو کې به جو کلمه ولا عمل الصالح يرفعه عمل صالح یا پر تکوی او ورچګی دې کلمه طیبه لرا خدای پاک وقال ابو جمرة عن ابن عباس بلغا ابو ذر ورسد ابو ذر صاحب ته څنګه یو ته ورسد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بیا خط پر رسول مبارک ابو ذر صاحب دې راته ایشو چې پیغمبر خو هر لګلا دا کنه فقال لاخيه بیا ور ابو ذر صاحب چې کیم دا کنه ورې را خپلتا چې اعلم لي علم هذا الرجل اطلاع کا موتا په خبر دې دغه سړي باندې دې سړي په خبر باندې موتا اطلاع کا الذي هغه سره یزعم چې دای دا کله لري چې انه یاتیه الخبر من السماء چیر دی می ته خبر ده اسمان طرف نه وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلمه الطيبه عمل صالح ته کوي يرفعه دا يرفعه شه د فعل ضمیر عمل صالح ته ورجه ده او ده ضمیر کلمه طیب ته ورجه ده کنه يقال ويل في ذل معارج ذل معارج سمنا ده معارج نه ملائکه مرادی الملائکه تعرج الى الله هغه ملائکه چې ورخیو دی خدای پاک دا ذل معارج سمنا ذل ملائکه العارجات الیه چې جستان دی هغه ملائکه د جاور او خدین کې دی له خدای پاک ته ذل معارج دا معنا او وبي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك انا بزناد عن العارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول برکت یتعاقبون فیکم نمبر پلا مرر دیمی پتو سے شے ملائکے دیش پیا او زنا ملائکه دی وره دی لمبر پر لمبر دی می چا شوه ولا لمبر ته شي وره دی ولو شي وره دی ولا لمبر ته شي شوه ولا روش ويتمون في صلاة العصر وصلاة الفجر وصلاة جمع كيري پر منزل مزدگار شو پر منزل سبوش مزدگار پر منزل شاید ورد ول پوتی که مزدگار منزل شاید خیلی سی اخشپی ولا پر ولا سری مزدگار منزل و بیا دشپی ولا پوتی شی ورد ول وخیری کنشا وقال حالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره كيف سيجي خريادو کو مقدار دی یو خجر من قلب طيب دی غمول حلولنا ولا يسب الى الله ونور وخير خدای بس الا طيب مگر حلول مول ور وخير یو قبل دی کنه فإن الله يتقبلها بيمينه الله فكو خلد صدقه بشيء لو سخر سره منه ډیره په احترام په قدر په عزت سره او خلی ثم يربيها بیا تربیت او پرورش کو دتا دې صدقه بیا تربیت او پرورش کو دې صدقه له صاحبې دې پر دې چشتند دې غي خجيره کما يربي احدكم فلوه لکه څنګه چې تربیت او پرورش کو یو کاج ته سي دې بیون خپل کنه لکه بیون سوي ا دې اوس په ځای اثر وی کنه وټشي دا څه خدای په کار سره کې تربیت ته کو غټوي غټوي غټوي حتی تكون مثل الجبل حتی کې چې په مثل غران یو خجله په مثل غرش ورواه ورقا عن عبد الله بن دينار عن سيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصل الى الله الا الطيب دا دا سعود رغلو کنه ورو خطل وابي قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي العالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يرو بهن پدې کلمه باندې اندر کربه په حال مصیبت لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكريم يعني دا عرض بیان نو لو چې عرش یو صعود او عروج یا وی کنه شپ او وی قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن ابي عن ابن ابي نعمنا او ابی نعم ویره کنه دا دی داسې والا ده په زنانو سره داسې عن ابن ابي نعم او ابي نعيم نعيم په تصغير سره کنه شکر ولا ده شک قبيصه ده شکر قبيصه صاحب کړل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال بيسائل النبي صلى الله عليه وسلم بزهيبه ولا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بزهيبه په یو ټوکړي کې د سره زره سره کنه او بیا دی فقسمها بین اربعتن بیا او شل رسول الله دا ټکړه د سره در په منځ سره ور کسونه شي دا یو حدیث وحدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ابي عن ابن ابي نعم عن ابن ابي نعم ابي نعم عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي انا قضي فعل بطانه وهذا فعل جواب ویولا دلا چه کنه حرطلی صاحب رسول براک تا وهو بل یمن حال لا چه حرطلی صاحب پا یمن شد ویولا دلا رسول براک تا بی زهائی بطن پا یوا ٹکری کی بنده ده سره داره فی تربت ها پیغه خوره ده ده کنا ٹکریش مانه خوره نا سفانه یو سره ده خوچه ذکر ربو سے خامہ گان وی ور سرا گان وا خور آغا وی ور سرا خوره ندا کا ټکړه یو کونی کا د سره زره ور ولا شلو بیا دا خبره تا چې ورکه فتغذبت قریش والانصار په غصه شول قریش او انصار فقالو دی یول چې یعطیه السنادید اهل نجدین ورکوی دای چې کیم د رسول مبارک د مول اغه سرورونه و اغه رو اثر به اهل نجد دا و یدعونا و میش پریز دی کنه سمیش پهنه رو کوي قال رسول مبارک دا فرمایي چې انما تعلفهم زار جواد الى رب اسلام مده او قصر لحیت ده گانی زیره ولو مصرف ولو وجنتین ده چک چک بخونه ولو ده بخونه یسری کنه ده چک بی کنه شان و دارا دا سرائیو دا پر محلوق و رأسه ده ارخیل سر ولو ساری ارخیل و کنه شا نو بیس دا سرائی پر رسولم برک مدر متوجه شو فقالا ویتا ویتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سرائی ویتا چه اتق اللہ ده خدای ناو یره نعوذ بالله کنا خدای نه ویریدا او مشته نه روکوي دې خال کې تا ورکوي فقال رسول الله برکته او فرمیل چې و من یطیع الله اذا عصیت او سکه د خدای اطاعت کو سو وخت چې زینا فرمانی کې چې زده خدای نه فرمانی کو کا سکه بل ته خدای اطاعت کو د خدای نه او یریږي او ده رسول مبارک نا رسول مبارک نا دا سورو کوئی چه ده سری قتل اجازت متاو که چه زی مرد کنا تشو صلی اللہ علیہ وسلم شاہ اوراہو زخیال کو بده سری بده چه ده خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کنا فمن آخو رسول مبارک من کدل را کنا فلما والله سوحت جه کیم ده کنا چه لولو ده سرائی ده سرائی لولو کنا دا غور استرګې ورسو چې رسول مبارک ته کې اتق الله کنا سواه دې جلول د سره قال رسول مبارک فرمایل ان من ذئ هذا فتحقیق سره د نسب دې دغه نه قوم انداز خلق ور ووزي یقرؤون القرآن چې دی تلاوت قرآن شریف کو خلا یجاوز حناجرهم نه کوي قرآن شریف دغه کنا حناجرهم د الکید دینا الکید دینا پوس ونو چې ګیری چې پوس چکشي خدای خدای ته ور چکشي او قبیلی د حدیث په دې ټکی پیره وروړه ده چې نه وی چې ګری پوس یو رکونه من الاسلام دی یولی دی اسلام نه ورو کو سهم په شان دی وتل دی هغه غشی من الرمیه دی هغه نقش نه کنه دی هغه مرمیه نه ها دی اسکور نه دی هغه لکه غشی چې وودي تیز نه وودي کنه او اثر نه وی پر کنه دا سه دی اسلام نه وودي خدا سه نه وودي اسلام سره سره نه وی پر دا خوارج نه مراد دی کنه یقتلون اهل الاسلام دی جنگ بوده اهل اسلام سره و یدعون اهل الاوثان و پریدی ویلی اهل بتونه مشرکین سره و جنگ نگو ده مسلمان سره و جنگ لا ینا درکتهم کچره خو غلی ورمو دی زفو ورورا سید لابتلنهم قتل عادم زوی مرک دی لر پشان دی اغی جبل اوره ده قوم عاد لکا قوم عاد که جبل شو ده دا سیتا جبل اوه کپو ورورا سید کنشا خواه هر تلیسه پو وخش رو لکنه اعراب روحیت ده مر نورسی ده ثبت ده کنا معتزله ده مانی کنا روحیت ده خدای پاک پی بندرد کو کنا وفي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم من نصب ذكر رسول مبارك اذ نظر الى القمر ليله البدر كان كانت وقت رسول مبارك مياشتا اغشفا دغه ګردوري د مياشت چا مياشت درته تکلیف نه ورکوي یو بل ته سره په لیدلې دی شي کنه دې په لیدلې شي یو بل ته تکلیف نه سره ورکوي یار سره په خپل کار کې پرېږده او سره لسم په شپه باندې میاشت بینی کنه یا غرمسترګه فیرس تاتم کچره تسمخه وینه دی الله تغلبو علی صلات قبل طلوع الشمس چې تو سره غلبان شي وکړه لا تغلبو چې الله تغلبو چې تو سره باندې غلبان شي وکړه د شیطان طرفه نه په دې منځ باندې چې درمینس کې امدا په مخشه د غرمه سره یو خطر نه غیز مې او په غیر منځ باندې چې مخشه دې بدل د غرمه سره کنه دا مزګار مې کدا مخاوی نه چې په توسه باندې دینا غلبا نشي وکړل ففعلوا بذاس کې تاسو کې راونه چې دې باندې اهتمام کې کنه دې باندې اهتمام کې و دې په وجه سره د رب رؤیت کې کیم نه کنه دار دی